ويلههم الامل او غافل کړي دي لر امیدونو فسوف يعلمون زرد چې دی په پوه شي وما اهلكنا من قريه نو هلاک کړه مون اس یو کله الا ولها مگر د دې کلی والو د پاره کتاب معلوم لیکو مکرر دار یو شین موضوع چې هغه اندازه کړی شوی وجعلنا لكم او ګرځولې دې موږ ته داخلي دې موږ تاسو د پارفیا په دې ځمکه کې معاشه اسباب د جون تیرولو ومن واغ مخلوق می پیدا کړي لستم چنی تاسو له هو وی لرب رازقین د ذکر کوونکی وَإِن مِّن شَيْءٍ او نشته دې یو شی الا عندنا خزائنه مگر زمو سره داغه خزانی وما ننزله مونږ نه را لګو دنیا ته الا بقدر معلوم مگر په اندازې معلومه وارسلنا الرياح را لګو مونږه هواګانې لواقها پورته کون کی دور یزو دا چې نشویت سره د سجدي کوونکو نه قال ویلو شیطان لم کن نمزل یسجد چې سجده وکم له بشرن د پار دی او بنی آدم خلقته چې تا پیدا کړی دی هغه من سلسالن د ټنګی دن کې خټینا من همین تورن مسنون د خندره شوینا قال رب العالمین ورته ویلو فخرج منها زوز د دې جنت نه یاد اسمان نا فانک رجیم بشک ترټل شی خامخا وعده د دوی د ټولو لا سبعت ابواب د جهنم د پار او دروازې دي د کل باب د پار د هر یو دروازې منهم د دوی نه جزء یو ډل بوي یو سبي مقسوم تقسیم کړي شوی ان المتقین بشک پرزګاران فی جنات و عیون فجنتونو کی و یو پچینو کی وئی دار د لوط علیہ السلام ان لمنجوهم اجمعين یقینا من خامخان جات او خلاص ورکو دی ټول تا الا امراته مگر بیبی دې قدرنا انداز کړی دې منیا انها لمن الغابرین بیشک ایودا خامخا د پاتې کیدونکو نه فلما جاء لوط للمرسلون هر کله چې راغلي قوم د لوط علیه السلام ته غلي غلي شي قال ویلی حضرت لوط علیه السلام انکم قوم منکرون یقینا تاسو یو قوم ناشنای قال ویلی دی بلینا قبل کرات کل کړي موږ تا تا بما پاغس سرکانو چیدئی فی پائے گیم ترون چشک بے کولو او روان شه ورپسې شه د دوی پسې روان شه د دوی پسې رست رست تزا ولا يلتفت منكم احد رست دي نګور تاسو نه تنن وامضوا لا شيء حيث تمرون کوم چې تاسو له حکم کړی شوی وقضينا إليه ذلك الأمر وحی کړو موږ دته د دې کار ان دابر هاولای چې یقینا جرد دې کسانو مقطوع پرې وکړې شي مصبحین په وخت سبا کې وجال المدینه راغلی وغخار والا یستبشرون خوشالی کولی قال ویلی حضرت لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضعفی یقینا دا کسان زما ملمانوی فلا تفزهون پس ما مشرمن کوي واتقوا الله الله نوري ولا تخزون او ما مرسوا کوي قالوا لولي ولم ننهك آیا موږ من کړه تني عن العالمين د مخلوقاتنا چې موږ وسو بچ کینا سو بملمان کینا قال ویلی حضرت لوط علیہ السلام ها اولای بناتی دا د قوم دا زنانه چې په من ولی د لونو زمای یا دا زما حقیقی لونو دی ان کنتم فاعلین کچریئی تاسو کون کی نکالرا لعمرکا او کوز کا وزر خپل لپاره مومنانو ټټ کا وزر د پاره مومنانو وقل وا انی یقینا زان النذیر المبین زین ور درکون کخکارا کما انزلنا لکسرن را نازل کړو موږ عذاب للمقتسمین پا قسم خورن کو باندې یقینا من کافی استاد طرفنا ټوکو کوونکو ته چې تا پورې ټوکې کوي یا قران پورې ټوکې کوي الذين لا کسان یجرون چې ګرځي ما الله سره د الله نه اله نه خر معبود او مددگار بل فسوف يعلمون زر چې دوی په هشي خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق د پار د حق سر ګنې دی تعالی او چد عما یشرکون دا سن چې مشرکان ور سره کوم شریکان وړي خلق الانسان پیدا کړی د انسان من نطفه د ساس کیونه او ګرځولی دی پیدا کړی دی په دې کې نهرونه او سبل الار لعلکم تهتدون مر پارش لارو مینه او علامات او ډېری نشانه الله مقرر کړی د لارو په جندو وبن نجم او دستور په ذریعہ باندې هم يهتدون دا خلق لار معلومه الذين عاكسان تتوفاهم الملائكه چې وفات کوي دوی ور فرشتي ظالمي انفسهم پداس عال کې چې دوی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام نو دای با ظاهر کتابداری ظاهر و کتابداری فرشتو ته للذین پار دا کسانو احسنو چغی نیک عمال کری دی فی هذه الدنیا پا دی دنیا کی حسنتن نیک بدلوئی ولدار الاخرتی او خامخا ثواب د کور د اخرت خیر نور غره ولنعم دار المتقین او خامخا خده د اخرت کور د پرنګارانو په سبب دا وی چې وی چې تاسو ما عمل کولو هل ينظرون انتظار نکوي دی الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې رابش دي ته فرشتي درهم قبس کولو لپاره او یات یا ربک سوا دی الله نه من شین سسیز نحن من ولا باونا نزم مشرانو ولا حرمنا من دونه او نه حرام کړو موږ من دونه علاوه د حکم د الله نه من شین سشه کذالک دارن فعل الذین کار کړو آ کسانو من قبل چې دین مخکیو فهل علی الرسل او ځانونه بچ ساتئ د عبادت د شیطان نه د عبادت د غیر الله نه فمنهم باجر دین من عاشو کو حد الله او چلا ورته ہدایت کړو ومنهم باجر دین من عاشو کو حقت علیه مد علیه الضلاله چې ثابت شو پاوی باندې گمراهی چې هجرت کړی دی د الله تعالی د پاره من بعد ما پس دین ظلم چې پر ظلم کړی شو لنبی انهم خامخا زه ورکم ندی ته په دنیا په دنیا کې حسنتن لنبی انهم خامخا زه ورکو دي ته په دنیا کې حسنتن خیستا ولا اجر الاخرت خامخا بدل الاخرت اکبر ډیر لوی ده لو کانوا یعلمون کدی پوی کدی پوی دې کچره دې پوی دې الذين دعوا کسان دا مهاجرین صبرو چې دې صبر کړو وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دې توکل او بر وسکئ او دې لپاره چې دوی تفکرون سوچ او فکر نه کار واخلي افامن الذين آیا پامن بها کسان مکر السیئات چې مکرونه کوي ناکارا ناکار مکرونه کوي د دین او د انبیاء په مقابله کې اي يخسف الله بهم الارض دا چې کتب وګړي دی لره الله پزمکه کې په حالت د یری د دوی کې دوی د عذاب الهی نه یری چې عذاب به راشي فإن ربكم بشك رفستا سول رؤوف الرحيم خام خادمين كونك مهربان اولم يروا آیا دیدون نه لا ما خلق الله چې پیدا کړی الله من شین نسینا دبر طرف د دین او فعلون ما یمرون او کوي دی هغه چې ته حکم کړی شوی وقال الله ولي رب العالمین لا تتخذوا من شيء الهين اثنين معبودان مددگاران جا انما هو اله واحد یقینا دغ الله مددگار دی او فایا یا فرحبون خاز زمان اوریږي بما د هغه نعمت آتیناهم چې ورکړو موږ دوی ته لیکفرو دې لپاره چې دوی ناشکری وکړي بما د هغه نعمت نه آتیناهم چې ورکړو موږ دوی ته فتمتعو فتمتعو فیدی واخلو مزی واخلو فسوف تعلمون زرد چې په هغه شی تاسو زرد چې تاسو لږ پته ولګي تتلوش ويجعلون مقرروا دين ما لا يعلمون لما لا يعلمون ده هغه چا د پار لا يعلمون چې دا کافر نه پوهی رہی په حال باندې نصیب نه هیڅ یو برخه مما پاغ مال کې رزقناهم چې موږ رزق ورکړو دیتا دا غي د نگرانی او شکرانه پکې مقررای ويجعلون مقرروي بين ما هغه چاته لا يعلمون چې دوی پوهیږي نه نصیبا حصے مما پاغمال کی رزقناهم چې موږ ورکړو دوی ته تالله قسم دې په الله تعالی باندې لتسالن چې خامخا تاسو به کړی شي تاسو نه عما کنتم تفترون زولن وګرځي وجه مخدا مسودن پکتور وهو کظیم دی دک دغ سینا یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قومنا من سوء ما د وجه د تکلیف دا غن بشر به چې دل زیر ورکړې شو په هغه باندې او لکه سوچنا کوي ايم سکو آیا او ساتي دلرا له هون په ذلت سره سره د شرمندګۍ نه ام یدسو یا که ژوندۍ ورمنډي دی لره په تراب په خارو کې الا خبردار سا ما يحكمون بددا او ناکار ده چې دوی کوم فیصله کوي بل خدا مشرکان په لونو دمر خفقي او بل طرف ته الله له نسبت کوي او دوی به په دې اور کې هیر کړی شي یو معنی دا من سیون فیها هیر به کړی شي په دې کې یا وانهم مفرتون دوی به په دې اور کې پرې خوځي شي او دا معنی مو انهم مفرتون دوی به وروان نکړي شي په اور کې تالله قسم په الله تعالی باندې لقد ارسلنا او دا قرآن رحمت دے دا قوم لپاره چې ایمان راړي والله انزل من السماء ماء الله را ورای د بر طرف نو دو فاحیا به الارض لجن لای کوي په دې سره انکه بعد موته ها پس دو چوالی دینا ان فی ذلک بیشک پوی کی یخرج من بطونها روزی د خیتو د دین شراب دبین مختلف الوانه چې جدا جدا رنگونه راغی کله سپینی کله زړ او کله سور فيه شفاء للناس پدې دین کې شفاء ده د پاره خلکو ان فی ذلک بشک پوی کی لآیتن خامخا نشانه ده په قدرت د الله چې په دمر ورو کې شي کې یو طرف له شفا او بل طرف ته زهر پیدا کړي یقینا پدې کې خامخا لآیتن نشانه ده د قدرت د الله لقوم یتفکرون د هغه قوم لپاره چې سوچ او فکر نه کار اخلي سوچ او فکر کوي الله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم او بیا به وفات کی تاسو منکم باز تاسو نه مناسب دی یرد چې دی واپس کړی شی لا ارض للعمر اغذلل عمر متا لکه لا علم ادي پاره چې په هني شباب علم شیئا پس د علم نه پس شي واني ان الله یقینا الله علیم قدیر په دې قدرت او طاقت علی والله فضل بعضکم الله غرواله ورکړه بعض استاسو تعالی بعض فبعض باندې فی الرزق ترزقی فمن الذين من نبيها کسان فضلوا چې غرواله ورکړه شوی دی براد رزقهم فهم فيه سواء پس چې غیبی د دې سره پدې کې برابر شي په اختیار کې دا علماء لور کوي چې مالک او غلام مرای ویني برابر شي فهم پس غی فيه پدې کې سوا برابر دي شي د دې سره نو کله چې ستاغ نو کرو غلام ته په مال کې ځان سره نه برابرې اپا بنعمت اللہ یجہدون آیا د نعمت د الله نه چې توحید د الله د وجهدون د انکار کوي څنګه د الله مخلوق د الله سره شریک کوي والله جعل لكم الله مقرر کړی دي تاسو د پاره پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم من نفسکم تاسو نه زیاجن بیانی ومن انفسکم من نفسکم تاسو نه زیاجن بیانی بیان کړی دی الله مثلا یو مثال عبدا یو بند مملوکا چې مروي لا يقدر على شيء وسم لري د په هیڅ باندې لا يقدر على شيء وسم لري د په هیڅ باندې ومن او د هغه چا رزقناه چې رزق ورکړی دی موږ هغه ته منا د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خاصه ولله خاد الله لپاره غیب السماوات علم د پټو سيزونو د اسمانونو او الارض د ځمکه وما امر الساعه او ندا ما مل درات له قیامت الا کلم هل بصر مگر پشان رب دستروی او هو اقرب بلکې د دینم درنځ دی لعلکم دې لپاره چې تاسو تشکرون دا الله دې نعمتونو شکر ادا کوي الم يروا الله ويدي ګورنا الى الطير مارغان تا مسخرات چې دای تا دې کړی شوی دی فی جو السماء په فضا د اسمان کې ما يمسكهن الا الله ندی ټینګ کړی دی لره په هوا کې سوا د الله نه بلچا سامانونه د کور تاسو جوړوي ومتاعن او نور د فائدې شي نه لاحین تر څو وخت پورې یعنی دا مشر پاتې کېدو زموږ الہین تر څو وخت مرګ پورې والله جعل لكم الله پیدا کړی دي تاسو لپاره جوړ کړی دي تاسو لپاره مما لاسنا او جوړ کړی دی تاسو له سرابیل قمیصونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو له د ګرمینا وسرابیل او قمیصونه تقیکم باسکم چې ساتي تاسو باسکم په وخت جنگ تاسو کې کذالک دارن یتم نعمته پورا کوي الله نعمت کول علیکم پتا سبحان لعلکم تسلیمون دیر پارا جتا سبحان الله حکم منئی او دور د دین دی کافر ويوم نبس من كل امه شهيدا او په کمر چې راپور ته کوم من کل امه د هر یو امت نه شهیدن غوا ثم لا يؤذن للذين بیا به اجازه ته نکړي شا کسانو ته کفرو چې کافری ولا هم یستعتبون او نبود دی توبه قبل دیشی چې هغه ډېره فائدې واله د من امه د بل دلنا رابلم قسمونه مسمه خوري چې ځان ور سره برابر کی انما یبلوکم الله به یقینا ازمائش کوي الله پتا سبحان به په دې سره وليبينن لكم او خامخا بیان به کی تاسو له قیامت پر د قیامت ولا تشترو مغور کوي ماخلی بعهد الله پیادو د الله وانی سمن قلیلا پیسیو دنیا چلګوا انما عند الله انما عند الله کمن هغه چې د الله سره دی هو خیر لکم هغه ډیر ورد تاسو لپاره ان کنتم تعلمون چې تاسو په وی ما عندكم ينفذ وای جن پاک صاف سره الله ورز کې حلال ورکی او په دې بوله صبر ورکی او دا وی حیات طیبه نو مگر دا آخرت غا ولنجزینهم او خامخا بدلبو ورکو منگا غی تاجرهم د مزدوری او د بدلی دا غی بے احسن ما کانو یعملون پا دیر خیستا حاغ بامنی چود یعمل کن کی فاذا قرات القران کله چې تیرا دی لري د لستو د قران فاستعذ بالله متناه غارت الله سره من الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان د دلیشینا انه یقینا دا شیطان چې لیس له نشته بل سلطان سزور على الذين تاكسا مجان آمنوا چرين من عمي ما من روڑی وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې د ایزان نسپاری بروسه کوي اعتماد کوي انما سلطان بیشک زور د شیطان علی الذین پاکسان باندې یتولونه چې غیدا شیطان په دوستۍ باندې نیولې من ربک استاد رب طرفنا بالحق تحق سرا لیثبت الذین آمنوا دیر پارا چې مضبوط کی په ایمان باندې هغه کسان آمنو چې مومنان دي وهدن دا قران هدایت ته او بشرا للمسلمین او دا زیر خوشخبری را د پارا مسلمانانو ولقد نعلم بشک پوهی من او دا قران دی لسان عربی فجب عربی مبین واضح او سرګند کی ان الذين بشکا کسان لا یؤمنون بیاات الله ایمان مرادی پیات من الله باندې لا يهديهم الله هدایت دین کی دیتا الله ولهم عذاب الیم او دیر کار عذاب درناک ثم ان ربک بیا یقینا رستا للذین ها کسان تهاجروا چغی هجرت کړو من بعد ما فتن پس دا نه چلی ته تکلیفونه رسول شي ثم جاهدوا او بیا جهاد کړو وصبروا صبر کړه په تکلیفونو د امني ان ربک کنا یفتا من بعدها تسدینا لغفور الرحیم خامخا د ډیر بخون کې مهربان یوم تاتی کل نفس تکمر چراغ شهر او نفس تجادل عن نفسها تجادل معنی دا او زرونه به پیش کوي د خپلوان له طرفنا تجادل عن نفسها یعنی جګړه به کوي د خپل نفس په طرف نه کوشش به کوي د تفکر د عذاب د خپل ځان نه وتوفى كل نفس ترد ورکړي شر نفس تا ما بدل دها بل عملت چکم ملک کړي وهم لا یظلمون دي سر ظلمون کړي شي ضرب الله بان کړي الله مثلا قريه لتفترو علی الله الكذب هذه پارا چې جوړ کوي ته الله باندې درو ان الذين بشکا کسان يفترون علی الله الكذب چې جوړي ته الله درو لا يفلحون کامیاب بنشي متاع قليل فائدہ لهم تي ولهم عذاب الیم او دین پارا دی عذاب درناک من بعدها پس دمینا لغفور رحیم خام خاد بخون کے مہربان ورسول الشرطون مکرر کے نوائے غفور رحیم نے اشرف علی تانی رحم اللہ کتاب لکل جزاء الاعمال اے کہ عوام د دوکی ذکر کرے جدی دا نو رب سے کٹ کرے اللہ غفور الرحیم نے حرام کی دین مخ کے باو ورتابو واصلح ان ربک من بعدها لغفور الرحیم دارنګ مخکې تیر سوال چې ظلم سوا شرطونه هلته ویلو هاجرو من بعد ما فتنو 110 آیات کې ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم هجرت راغله تکالیف راغلی جهاد راغله صبر راغله نو الله غفور رحیم نو څوک ته لنډه ولا راځي چې امر تسمر کی شکر گزار د الله د نعمتونو اجتباه الله ورکړو دې وهدا الى صراط مستقيم او هدایت کړو د طرف د لارې نیتا واتینا هو الله ورکړو من د تفید دنیا په دنیا کې حسنا خیست ژوند و انه یقینا الله ابراهیم علیہ السلام وما كان من المشركين نو حضرت ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه انما جعل السبت یقینا مقرر کړی شو السبت هغه تعظیم درجه د خالی انما جعل السبت بیشکا مقرر کړی شو تعظیم درجه د خالی علی الذین فاکسان باندې اختلافو فيه چې اختلاف کړو پدې کې او جګړه مناظره وکړي سره بلتی پاغ طریقې باندې هي احسن چاړه راخستوا ان ربک بشکر استا هو اعلم اغه خطو هده بمن تا چاوانی دل عن سبیله چاغه خطا او گمراه لارې د الله نه وهو عالم بالمهتدين او دا الله خطو هده تلار من من کو باندې وان عاقبتم یقینا الله سره د هغه کسانو دی مرګره د هغه کسانو دی اتقوا چې د الله نه یریږي والذین هغه کسان هم محسنون چې نیک عمل کوونکي